بسم الله الرحمن الرحیم ان من البیان لسحر ځینې خبرې د سحر په شان وي همداسې دي ډیر داسې ویناوي کلمات او غږونه دي چې د سحر په شان د انسان احساس راویښوي مړه ځایم ژوندې کوي او خوبولي ضمیرونه رابیداروي ډېر کله انسان د یوې خبرې او یو غږ په اورېدو خپل د ژوند لوری بدل کړي، کله له ضلالت نه د هدایت په لور او کله هم د هدایت نه د ګمراهۍ په لور روان شي. د شیطان مزامر د همدې موخې لپاره د باطل په معاصر ټکنالوژۍ سپور، او د هر مسلمان تر کور او اوس خو لا د هر یو تر جیب رسېدلی او د انسانانو د ګمراهۍ لپاره یې خپل غږ اوچت کړی د باطل او شیطان په دې روان فکري فرهنګي سیلاب کې ډیرو خلکو خپل د ژوندانه نیغه لاره ورکه او د شیطان د دعوتونو او چیغو په لور وخوځېدل نن د مسلمان حال داسې ګرځېدلی چې په آسانه د ده د ژوند او د بې لارې انسانانو تر منځ توپیر نه شي کېدای. موږ د شیطان او باطل د دعوت د مخنیوي لپاره همدارنګه د احساس ویښوونکو زمزمو په مټ د خپل دعوت د خوراوي لپاره د جهاد له سنګرونو راولاړ شوي د همت او غیرت زمزمې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کوو. هیله من یو د روان فکري فرهنګي یرغل په وړاندې دا هم د جهاد یو ارزښتناک قدم وي. حزب اسلامي افغانستان د صلاح الدین ایوبي. رحمه الله جبهه